باب اذا حمل على فرس فرآها تباع الکه چاله د اس ورکو چې دا اسواله ستا شو او د الله په لار کې پې جهادونه کوه سبا دغه کس ولګي دا مجاهد او دا اس خرڅوي د دې اس خرڅول دله جایز دي که نه دي جایز او دا تا چې وله ورکړی دی نو تاله د دې اغستل دا جایز دي که دا جایز نه دي دا مسله کوي داسې عامه مسله ده چاله د صدقه کې شی ورکو چاله د تحفه کې سیز ورکو چې لکه دا واله چاله د زکات کې سیز ورکړي دا واله سبا هغه کس لګي او دا خرڅوي تی اغستی شي که تی نشي اغستی نو تاسو ته به ووایي یو دی یجوزو لا یجوزو نو په دې کې یجوزو دی ښه اغشتل جایز دي که دې په بل خرڅوي هم جایز دي نو چې تې تیارې هم جایز دي یو اولا او غیر اولا دي نو اولا او غیر اولا کې دا دي چې بهتر دا ده مې لروږي که بس یو ځل دې ورکړی دی الله تعالی اجرونه ثوابونه د دې درکړي دي واپس بیا کور ته مه راوله باب دا یو باب دی اذا حمل کله چې یو سړی سور که یو کس علا فرسن په اس چلک دا اسواله دا ستا شو او د الله په لار کې پې جهادونه کوه خیر تا ورکه فرآها نو دی ورکوونکي سبا ولید دا اس تباعو چې هغه خرڅولی شي فرآها دی ورکوونکي بیا ولیده دا اس تباع چې هغه خرڅولی شو نو تاله بیا د دې غشتل جایز دي که نه وایي که جایز او ناجایز ته وایې نو جایز دي خو اولا او غیر اولا ته چې وګورې نو اولا دا دي چې مې اخله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن حضرت عبد الله سیب وی چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حمل یو سړی سور که علا فرس په اس فی سبیل الله په لار د الله کې دا یو اسو حضرت تمیم داری نه دی صحابي هغه په تحفه کې رسول الله ته ورکړی خو ډېر ښکلی اسو چې په تحفه کې رسول الله ته ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اس راواغشته په تحفه کې حضرت عمر ته ورکړ چې حضرت عمر ته یې ورکړه نو په دې اس کې یو خدا دی چې مبارک اسو د رسول الله د طرف نه راغلی و دویم دا دغه ډیر اصلي اسو د ده دغه کې به راشي ډیر کراسو نو دوی دا اس چې دی نو لایق د دې دی چې دا د الله په لار کې جنګونه کوي نو یو سړي له ورکړه چې هلکه دا ستا شو او ته په دې باندې جهادونه کوه نو حضرت عمر سور که یو سړی په اس فی سبیل الله د الله په لار کې چې په دې اس باندې د الله په لار کې دا ستا شو جهادونه کوه هغه اس په مخکې ورځو کې تا ویلي خوراک مراک هم پې کم شو تربیت هم کم شو خدمت هغه خراب شو دی فوجده نو اوموند حضرت عمر فوجده نو اوموند حضرت عمر یباعو چې دا خرڅولی شو هغه سړي دا اس خرڅو فاراده نو حضرت عمر اراده وکړه ان یبتاعه چې دی والی ده ځکه چې ښه څاروي وي او د چا نه خراب شوي وي که نه نو هغه ارزان خرڅوي او که مخیار سړی شي نو هغه ارزان والي بیا وساتي ښه شي فاراده نو اراده وکړه عمر ان یبتاعه چې دی واخلي خو بیا وی ارګه د رسول الله نه تپوس کوم فسأل رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د تپوس وکړه د رسول الله نه چې حضرت دا اسوالم کنه فقال رسول الله وته وی لا تبتعه میخلا لا تبتعه میله ولا تعود او ته مه واپس کیږه فی صدقتک په خپله صدقه کې چې دا اس د یو ځل صدقه کو نو بیا خپله صدقه واپس ماله ټیک د حضرت عمر واپس نالی بیا خو په پیسو اخلي خو دا صورت صورت خو د واپس کېدو دی که نه ملګري یاده مسله دا ده چې ته چاله شی ورکې په تحفه کې یا په صدقه کې نو چې تی اخلې نو هغه غریب تا نه سترګې شرمیږي په تی ارزان دغه کوي خرڅوي نو ورته وایي میله بس پرېږدی حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب اسلم خصوص لتیر شو دا د حضرت عمر صاحب آزاد شوی مریم دی او بیا داغه خادم هم دی قال حضرت اسلم وی سمعت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ما واورید سمعتو دا تی پیخ چې راشي نو دا د متکلم صیغه سمعتو ما واوریدلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د عمر صاحب نه یقول هغه به وي عمر صاحب به وي حملتو ګوره بیا تې رالله حملتو واحد متکلم صیغه ده ما سور کو یو کس علا فرسن په اسو یو سړي له مې اس ورکو چې هلکه په دې سورلي کوه فی سبیل الله د الله په لار کې چې د الله په لار کې په دې سورېږه فبتاعه فبتاعه دلته دا ټکی لږ سخت دی د فبتعه خو خپله معنا دی ویغستو لیکن دی غریب خو اغشتی نه دی د دې معنا به کوی فبتعه خرڅوي لکه شرا اغستو ته وایي که نه خو شرا کله په معنا د خرڅولو سره راځي نو دا رنګ ابتاع په معنا د اغشتو سره راځي لیکن کله په معنا د خرڅولو سره راځي فبتعه نو دې سړي خرڅو دا اسو دا ټکی وی او قال یا دسی وی چې فازاعه هغه اس ضایع که هغه اس خراب شو خوراک او بل څه او بل څه دا پاتې او ازاعه الذي یا ضایع که دی اس له هغې کس کان عنده چې دا اس د هغه سره نو فاردتو عمر صاحب وی چې ما وی وای دا اس خو یو د رسول الله د لاس نه راغلی دی مونږ ته مبارک اس دی او بل دا اصلي اس دی فاردتو نو ما اراده وکړه ان اشتریه چې زوالم دا وزننتو او زما دا ګمانو چې دا به ارزان خرڅوي انه بایعه چې دی بخ چې دی خرڅونکی دی د دې اس برخص ارزان کاته خراب شوی دی فسألتو ګوره بیا تو راغی د ماهد متکلم صیغه ده فسألتو نو ما تپوس وکړو النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه فقال نو هغوی راته وویل لا تشتره هلکه میله په نیت د ثواب دی ورکړی دی الله بې اندازې ثوابونه درکړي دي واپس بیا کور ته مه داخلوه و ان بدرهم اګر که په یو روپۍ دله درکوي که نه واپس ماله دا اوس ماوې خبره د اولا او غیر اولا ده ولې فان العائده یقینا واپس کی واپس کیدونکې فی هبته په خپله هبه کې هلکه چاله دې تحفه کې شی ورکو چاله دې په صدقه کې شی ورکو او سبا ورته ما واپس راکه نو دا دومره خبیث کار دی او دومره ګنده کار دی لکه سپی چې الټی وکړي او واپس بیا څټي کل کل کل کلب لکه په شان د سپي کل کلب لکه په شان د سپي یعودو چې هغه واپس کیږي فی قیعه په خپل قی کې نو د سپي الټی هم بدي او چې دا بیا واپس شړپوي نو دا هم بدي دقسې چې دې صدقه چاته ورکې چاته هبه ورکې او دوباره بیا دغه کیتې واپس علي استاد صاحب بله سرنامه ږدي باب الجهاد دا باب دی د جهاد ته د تلو یو سړی جهاد ته ځي باذن الابوین په اجازې د مور او پلار الکه جهاد ته زه ځم خو په کور کې زما پلار دی یا مې مور ده د پلار او د مور نه اجازه غشتل پکار دي که نه یو صورت دا دی ده خو مطلقا ذکر کړی دی خو مسله داسې ده که ابوین مسلمانان نو پلار دی دی مور ده د مسلمان نه دي او ته جهاد ته ځې نو تپوس ترې مه کوه ښکاره خبره ده چې هغه مسلمانان نه دي تا جهاد ته نه پرېږدي مه کوه تپوس ترې او که هغه مسلمانانو نو جهاد ته بیا ګوره چې جهاد څنګه دی کله جهاد داسې چې فرض کفایی وي فرض کفایی لکه نه موجوده وخت کې اوس دلته کې جهاد ته تلل فرض کفایي دي خو د مور او پلار خدمت چې دی فرض عین دی نو بیا فرض عین د فرض کفایي لپاره مه پرېږده د مور او پلار نه اجازه وغواړه که هغوی د اجازه وکړه فبها کنې د هغوی خدمت کوه یو هغه صورت دی چې جهاد فرض عین شي فرض عین دا دی چې کافر غلبه وکړي او مسلمانان بس مغلوبه او د مسلمانانو په ملکونو دا کافر راننوځي نو بیا دقه وخت کې جهاد فرض عین دی بیا به ښځه د خاون نه تپوس نه کوي او زوی به د پلار نه نه کوي او پلار به د ښځې نه نه کوي بس بیا هر سړی به منډې وایي باب الجهاد دا باب دی د جهاد ته د تلو باذن الابوین په اجازې د مور او پلار هلکه د مور او پلار نه اجازه واله د هغې نه پس بیا جهاد ته لاړ شه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبي بن أبي ثابت قال حضرت حبیب ابن ابي ثابت وی سمعتو ګوره بیا هغه د تو راغی سمعتو ما واوریدل ما واوریدو د چانه ابل عباس شاعره د حضرت ابوالعباس نه چې هغه شاعر دی ما د خپل استاذ ابوالعباس نه چې هغه د عربو لو شاعر دی د هغه نه مې خبره واورېده امید ګله فکر دی دی عرب نه دي نن هم دا ښه مسله ده چې د عربو په شاعرانو باندې اعتماد نی ځکه شاعر چې دی چې د چا په صفتونو باندې راونښته نو هم پکې بوس او دغه کوي هر څه ګډې وډې وایي که د چا په بدو راونښته هم ګډې وډې وایي شاعرانو کې احتیاط نی هم مبالغې کوي د دې وجې نه په احادیثو کې چې شاعران حدیث بیانوي اکثر دوی په اعتماد نه کوي وایي دا شاعران دي او شاعر هسې دغه کوي د ځانه خبرې کوي نو تاسو ته ځکه وایي چې ګورې دا په هغه خلکو کې نه دی ما واورېدل د ابوالعباس نه چې شاعر دی خو وکان لا یتهمو په هغه باندې به تهمت نه لګېده فی حدیثه په حدیث کې خلکو به په ده باندې تهمت نه لګو ده به وې دا داسې شاعر نه دی قال دا ابوالعباس وی سمعتو بیا راغی د واحد متکلم صیغه ده ما واورېدو عبدالله ابن عمر د عبدالله ابن عمر نه رضی الله تعالی عنهما یقول هغوی به وي حضرت عبدالله به وي جاء رجل راغی یو سړی جاء رجل راغی یو سړی الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې راغی فاستاذنه فی الجهاد نو هغه اجازه وغوښته د رسول الله نه فی الجهاد په جهاد کې چې حضرت ما ته م اجازه وکړه چې زه د سره جهاد ته لاړ شم غالبا دا د فتح د مکې واقع ده چې رسول الله فتح د مکې ته تو نو په لاره کې یو ځای کې د مکوله نو یو عربي راغی او دا غټ بدن دی د غټ مضبوط چې راغی هغه ورته وایي حضرت زمام زړه دی چې تا سره جهاد ته لاړ شم او دا خپل طاقت د دې کافرو خلاف استعمال کم څه وجه به وه رسول الله دې تپوس کوي فقال رسول الله وته وی احی والداک ایا ژوندی دی ستا مور او پلار احیون ایا ژوندی دی والداک دا تسنیه ده والداک مور او پلار ستا الکه مور او پلار دی ژوندی دی کنه نو قال هغه ورته ووی چې حضرت نعم او مور او پلار مې ژوندي دي کیدی شي چې رسول الله ته د وحی په ذریعه معلومي یا د دې سړي نه تپوس کړي د مور او پلار او هغه کمزوري او خدمت ته ضرورت نو قال رسول الله ورته وایي چې ففیهما نو په دقې دوو کې فجاهد ته جهاد وکړه خلک جهاد کوي فی سبیل الله د الله په لار کې ته لاړ شه جهاد وکړه دا هم فی سبیل الله دی د مور او پلار په باره کې جهاد وکړه ځینې خلکو د دې دا معنا غشتې ده چې مور او پلار دې ژوندي دي دی خو عربي و هغه علاقه ټوله د کافرو وه وی او وی منډه د مور او پلار سره جهاد وکړه توره واپسې راواله او دا سرونه سرونه وله ووه ففیهما په دې دواړو کې فجاهد جهاد وکړه ستاسو حشوی دا غلطه ده هلکه دا معنا غلطه ده تاسو داسې نه وایئ چې جاهد جاهدت فی الکفار یا جاهدت فی المشرکین ما جهاد وکړو په مشرکانو کې هغه خلک داسې وایي جاهدت الکفاره نه دلته دا مطلب دی چې جهاد کې به منډې ترړې وی که نه خدمت به کې که نه به کې جهاد کې به مال لګې که نه به لګې دغه خدمت راواله مور او پلار کې استعمال که دغه مال راواله مور او پلار کې ولګوه ففیهما په دې مور او پلار کې فجاهد ته جهاد وکړه هغه مهنت د مور او پلار خدمت کې وکړه هغه پیسې د مور او پلار په خدمت کې ولګوه باب ما قیل دا بل سرنامه ږدي باب ما دا باب دی د هغې قیله چې ویلی شوي دي فی الجرس په جرس کې و نحوه یا پشان د هغې فی اعناق الابل په سټونو د اوښانو کې هلکه سفر باندې موږ ځو یا د جهاد سفر دی یا بل سفر دی او اوښ ته هم په غاړه کې جرس اچولی دی یا اوښ ته په غاړه کې ګونګرو اچولی دی او هغه ټنګار کوي آیا دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده نو تاسو ته به ووایي چې جرس اچول د ساروي په غاړه کې دا منه دي مکرو دي مکرو ځکه یو ځای کې به راځي چې دا جرس چې دی نو مزمارون من مزامیر شیطان دا د شیطان د شپېلو نه یو شپېلی ده جرس ته وچولی دی دی ځکه وایي په دې کې مشابهت دی د نصاراو سره نصارا نه دي عیسیان هغوی په خپلو ګرجو کې دغسې زیړ غوندې دغه یي اوسپنی او هغه ټنګی د هغوی د عبادت نښه ده نو دا هم د هغې سره مشابهت دی خیال دی دا مکروه دی مزمارون من مزامیر شیطان دا د شیطان د شپېلو نه یو شپېلی ده د دې وجې نه څاروي ته جرس اچول چې هغه کړنګېږي دا مکروه دی او بیا خاص کر په جهاد کې خو ډېر نقصان دی جهاد کې اکثر خلک چې ځي پټ ځي او چې تاسو سارو ته دا جرسونه اچولي دي او دا کړنګار او غوبلي خو کافران خبرېږي که نه نو باب ما قیله دا باب دی د هغې چې ویلي شوي دي فی الجرسې په باره د جرس کې یا جرس خو پیژنې جرس داسې دغه غونې شی لکه پیاله الټه یو د مس کې پکې یو دغه نښه دي کړنګېږي ونحوه په شان د دی لکه ګونګرو دی او دا تاسو اشوی فی اعناق الابل په سټونو د اوښانو کې د تش اوښ بیان که خو مسله یوازې د اوښ سره خاص نه ده غوی ته یې اچوي هم صحیح ده سنډا ته یې اچوي هم صحیح ده خو چونکې حدیث کې د اوښ مسله راځي نو ځکه دې سرنامه اوښ دي حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عباد بن التميم ان ابا بشير الانصاري حضرت ابو بشير انصاري اخبره دا لګېدلې دی او د خبر ورکړی دی د خپل شاګرد عباد ته د څه خبر چې انه کان مع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ابو بشیر دا و د رسول الله سره فی بعض اسفاره په هغه بعضې سفرونو د هغه کې د رسول الله په سفرونو کې یو سفر او په هغه سفر کې چې دی د رسول الله سره ابوبشیر هم هغه سره هم شریکو قال عبدالله ویلی دی عبدالله دغه سند کې رانغی عبدالله ابن ابي بکر دی وی چې حسبتو زما ګمان دی انه قال چې ده راته داسې ووی د خپل استاذ عباد راته ووی چې والناس فی مبیتهم او خلق چې دی په هغه خپل ځای د شپه تېرولو کې مبیت د شپې د تیریدو ځای ته وایي خوابګاه دا خلک ورته وایي خلک چې دي دا قافله فی مبیتهم دا و په هغه خپل ځای د شپې تیرولو کې او شپه ده او دغه دی دا خلک دي هماغه ځای کې دي چې چلته دوی شپه تیروي په دې کې فارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیږه پیغمبر علیه السلام رسولا یو استازی په صحابو کې یو صحابي ولیږه چې لاړ شه او اعلان وکړه یو روایت کې به درته راشي دا زید ابن حارثه دی زید ابن حارثه ولیږه چې منډه دې خلکو ته اعلان وکړه د څه شي الله تبقین چې پات خامخا پاتې دي نه کړی شي دا اعلان دی الله تبقین چې خامخا پاتې دي نه کړی شي فی رقبت بعیرن په سټ د اوښ کې هلکه چې د چا اوښي د هغه د اوښ په سټ کې د پاتې نشي څه د پاتې نشي قلادتون غاړکې من وترن د جې من وترن د جې د چا د اوښ په غاړه کې چې د د جې غاړه کې وي دا دې پاتې نشي یا داسې وایي جې وایي او قلادتون یا مطلق غاړه کې داسې وایي الا قطعت مګر هغه دې پرې شي وتر تاسو ویلیو که درته یاد وو لینده خو به تاسو نه لیدلی د غشي هغه داسې کوږ لرګي وي د دې لرګي د دې سره او د دې سر منځ کې یو دغی یو پړی پړی هغه اکثر د دا پله نه ده دی ای دلته دې پړی ته وتر وی وتر او که ستاسو ته یادی مشکات کې ما دلته تاسو نه تپوس کړو چې پښتانه ورته څه وایي نو هغه یو ملګري ووایي چې دې ته دغه وایي جی دې دغه ته دا د دغه پړی نه دی دا د لیندې نو رسول الله صلی وسلم وایي چې د چا د اوښ په غاړه کې چې د وتر غاړه کې وي هغه جې په غاړه کې وي نو ګورې دا دې پاتې نه شي دا تې لرې کې وشو کوې په دې پوه شوې الله لا تبقین چې خامخا پاتې دې نه کړی شي فی رقبت بعیر په سټ د اوخ کې قلادتون غاړه کې من وترن د جې وتر هغه د لیندې دغه نه دی پړی دا د اکثر د پلی نه نو دا خاص غاړه کې ښیي چې هغه جی ده او قال یا دسې وی چې قلادة مطلق غاړه کې الا قطعت مګر هغه دې پریش رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی وی چې د چا د اوښ په غاړه کې دا د جې غاړه کې وي غاړه کې ورته هغه جې چولی وي دا پرې کې ولې و یا خو د دې وجې نه ځینې علما وی لکه امام مالک رحمه الله وی وی ځکه چې د عرب نه دي دوی به وې د لیندې دا پړې دا ډیر مبارکي نو دوی به دا په غاړه کې اوښانو له اچو چې دا دغه دی په دې سره بد نظر دفع کیږي بد نظر پې دفع کیږي اوس هلکه په جی کې دونه زور چرته دی چې هغه بد نظري دغه کی دفع کی دا خو ستا عقیده خرابیږي چې دا دې سره دا چې به دغه کی وي نو نظر بد به دغه کیږي زمونږ پښتانه خاص کر ښځې شنې مرۍ نه دي او ورسره یو وږي پلې دا د ماشوم په خپه کې دغه کېږي وایي ولې وایي دې سره بد نظر دغه کېږي بیا پې نظر نه لګي نو هلکه شنو مرو کې دونه زور دی چې هغه به نظرونه دغه کوي دفع کوي یا د بدنظرۍ د دفع کولو دپاره چې د خلکو به اچول نو رسول الله وایي دا پرېږې یا دا یا دا دی چې دا اشفاقا وي دا د اوښ په غاړه کې چې جی وي غاړکې دا غریب چې سرن کوي نو سرن سره دی باندې هغه تنګیږي بل دا دی چې اوښ په تاسو کتلي اوښ خوراک کوي پاس په دې ونو کې کوي نو چې دی په ونه کې خوراک کوي داسې سر پکې دننه کوي کله ناکله دا جی دی مونډ کې ونښلي د مونډ کې ونښلي نو چې ونښلي یا زندی شي او یو هم دقسې نښتي ولاړي بیا نه یو خوا بل خوا نشي تللی نو هلکه دې کې اوښ له تکلیف دی دا غاړه کې مه ورچوې خیال دی لیکن درېیمه وجه دا ده چې دلته مراد د جې نه دغه دی دا جې ورته غاړه کې ماچوي ولې دوی به په دې جې کې ګونګروګان اچولو نو ذکر د جې دی د وتر خو مراد دی دغه دی ګنګروګان دی دی پړي کې به دوی ساچول ګنګروګان او که ستاسو خیال نو امام بخاري هم دا دریم دغه خوښ دی ځکه سر کې مسله د جرس کوي او بیا د ته دا حدیث بیانوي چې رسول الله وی د چاپ د اوخ په غاړه کې چې د جې غاړه کې وي هغه کې پرې کې نو مراد د غاړه کې نه دا دی چې هغې کې ګنګرو وي باب من باب منک توتبا فی جیش فخرجت امراته حاجتا او کان له عذر هل یوزن له یو سړی دی د هغه نوم ولیکل شو جهاد فی سبیل الله کې د یو سړي نامه په جهاد کې ولیکل شوه چې نامه په جهاد کې ولیکل شو اوس د حج موسم دی ښځه یې راپاڅېده چې زه خو حج له ځم هېڅوک ورسره نشته دی ورته وایي په قلار کښېنه زه جهاد ته ځم وایي ته جهاد ته لاړ شه او زه به دغله لاړه شم حج له هېڅوک ورسره نشته نو اوس ښځه غریبه بغیر د محرم نه یا بغیر خاوند نه تلی شي نو دی لاړ شي د خپل کمانډر نه اجازه غواړي چې صاحب ما خو نامه لیکلې وه خو اوس مې ښځه حج له ځي دله اجازه ورکول پکار دي که نه یا یو سړي ته بل عذر دی او دی اجازه غواړي د پاتې کېدو نو دی پاتې کېدی شي که نه من اوکو توتې به هغه څوک چې ولیکل شو نوم د هغه فی جیشن په فوج کې اوس دغه تیاریږي جهاد او د اسلامی فوج کې د ده نامه ولیکل شوه فخرجت امراته نو ووتله د ده ښځه حاجتا حج کوونکې دلته ښځې وې زه خو حج لزم اوس جهاد دلتله څه دي فرض کفایي دي او د ښځې سره تلل دا فرض عین دي ځکه بل څوک شته نه نو هلکه د فرض عین دپاره د فرض کفایي دپاره فرض عین مه پرېږده جهاد پرېږده راشه دی دغه سره لاړ شه ښځې سره او حاجتا حج کوونکي او کان له عذر یا شو د یو سړي دپاره عذر څه بل عذر راغی نو هل یوزنو له آیا ده ته به اجازه کولی شي د پاتې کېدو چې زه جهاد ته مه ځه ښځې سره لاړ شه یا جهاد ته مه ځه د خپل عذر پوره کا وایي او حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس انه سمع النبی صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس واورېده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه یقول هغوی به وي رسول الله به دا خبره کوله چې ګوره یو د پردی ښځې سره ځان له مه کینې دا سخته ګناه ده او بیا خاص کر په کمره کې ځکه چې ښځه او سړی چې سره ځان ته شي او محرم نی نو شیطان دی شیطان دا ښځه سړي ته راوچتوي او دا سړی د ښځې ته راوچتوي لا یخلون خامخا خامخا نه دې ځان لکیږي رجل یو سړی به امرأت د پردې ښځې سره مراد د پردې ښځې نه دا دی چې محرم نی لا یخلون خامخا خامخا نه دی خالی کیږي نه دی ځان لکیږي رجلون یو سړی بې امرأت د پردی ښځې سره دا یو ټکی ولا تسافرن او خامخا سفر دی نه کوي امرأتون یو ښځه که هغه د حج دپاره که د عمرې د پاره یي که د بل څه د پاره یي ولا تسافرن او خامخا سفر دی نه کوي امراتون یو ښځه الا ومعها مګر وي به د هغې سره محرمون محرم دلته لږ مختصر دی یا به ورسره محرمي یا به ورسره خاوندي محرم هغه چا ته وایي چې د کمې ښځې چا سره نکاح نه کیږي دی پلار دی او دغه زوی دی او دغه تره دی او دی رواره دی خیر چې دا خبره رسول الله وکړه چې ښځه به په سفر باندې بغیر د محرم یا بغیر د خاوند نه نځي فقام رجل نو پاسېده یو سړی فقال یا رسول الله نو ده ووی ای د الله رسوله اکتتبتو زما نامه لیکلې شوې ده فی غزوت کذا و کذا په هغه غزا دسې دسې کې موږ وایو په پلانې پلانې غزا کې زما نامه لیکل شوې ده او دلته وخ وخرجت امراتی او وتلې ده زما ښځه حاجتا حج کوونکې هلته مې ښځه حج له دغه ده او دلته هغې سره خو محرم شته نه نو قال رسول الله راته ووی زه منډه دغه اجوکه دغه دغه وکه قال رسول الله راته ووی اذهب اجازه ورکوي لاړ شه او فحجج او تحجکه مع امراتکه سره د خپلې ښځې ستا دی کې څنګه دی فحجج دوه جیمونه لیکلی دي د کافرو د طرف نه جاسوس راغلی دی د مسلمانانو جاسوسي کوي او هغوی له خبرونه وړي او ډس تاسو ونیوه د سره به څه کوې یا مسلمانانو ته ضرورت دی چې مسلمانانو د پاره د کافرو جاسوسي وشي نو آیا دا جایز دی که دا جایز نه دی مسلمانان مجاهد جاسوس لیږي چې تاسو لاړ شئ او د کافرو حالات معلوم کې دا جاسوس لیږل د دوی ځای ته دا جایز دي ماوې که نه دي جایز یو به دا مسله وي بلکل جایز دي رسول الله حضرت زبیر ونه لیږه یا ما وی دا دی د کافرو د طرف نه جاسوسی کیږي جاسوسی د مسلمانانو جاسوسی د کافرو د پاره کیږي او هغه د کافرو جاسوس تاسو گرفتار کو نو د سره بس کوي الکه تاسو وګورئ که دا جاسوس چې راغلی و د مسلمانانو خلاف کافرو له جاسوسی کوله سړي که کافرو نو راوینیسئ او فقتلوه نغې کې قتل کې او که دا جاسوس مسلمان هم نو حالاتو ته ګوره هغه د حالاتو مناسب ولا بیا سزا ورکې که قابل د قتلو سخت جاسوسي کوله نو بیا قتل کې او داسې جاسوسي کوله چې مسلمانان دغه وي پلاني ځای کې د مسلمانانو ایرپورټ دی او پلاني ځای کې چې دی نو مطلب دا دی جنګي اډه ده او پلاني ځای کې فوج دی او دغلته ټینکونه دي اوس داسې جاسوسي کوله او دی ګرفتار شو راوي نیسي او سمه قیمه قیمه کې او که داسې معمولي سا خوا دې خوا جاسوسي وه بیا څه لږ غوندې تعذیر وله ورکې بس پرېږي دی نو باب الجاسوس دا باب دی په بیان د جاسوس کې د جاسوس نه بیا جوړ دی تجسس نو تجسس ته وی ولا تجسسو یو ځای کې راځي که نه نو وی والتجسس او تجسس چې دی هغه څه ته وایي امام بخاری معنا کوي التبحث هغه د تفتیش د تجسس معنا د تفتیش نو د جاسوس معنا څه شوه تفتیش کوونکې چې د یو پټې خبرې نه دی تفتیش کوي او هغه معلوموي یو وقول الله تعالی او بل دا قول د الله چې لا تتخذو عدوی و عدوکم اولیاء وی ولا تتخذو تاسو منی سه عدوی دشمن زما مسلمانانو و عدوکم او دشمن ستاسو تاسو منی سه زما دشمن او ستاسو دشمن اولیاء د ځان دپاره دوستان خلک وایي د دې آیات د سرنامې سره څه تعلق دی یو جواب دا دی چې دا آیات چې نازل شوی دی په باره د یو صحابي کې نازل شوی دی او هغه صحابي چې دی نو جاسوسي کوله خو د کافرو دپاره کوله نو دا آیات نازل شو یا دا یا د دې دا مطلب دی د کافرو د طرف نه اوس جاسوس راغلی دی ستاسو په لنډي کوتل کې ګرځي او تاسو ونیوه چې وم نیوه نو دا مه وایه خیر دی مړه مسافر دی او پرېږې دی نه د ځان دا کافر دی غټ د دین دشمن دی دا د ځان لپاره دوست مه نیسئ پاسې وخېژوئ حکومت ته ورته وایې دا جاسوس دی او راغلی دی چې ته ورسره څه کې هغه ورسره وکړه ښه وایه حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته مرتين اخبرني حسن بن محمد اخبرنا عبيد الله بن ابي رافع قال حضرت عبيد الله بن ابي رافع وی سمعت علي ما واوریدل د حضرت علي نه یقول هغوی به وي کیسه داسې وه چې په دې مکه مکرمه کې یو ښځه وه سندرغاړې د هغې نامه وه ساره هغې به دا مجلسونه کول چې چېرته به داسې مجلس د نوجوانانو دا به راله او په هغه مجلسونو کې به سندرې وي سندرغاړې وه نور به مرس کول ښه آباده وه بیا چې کله صحابه و هجرت وکړه مدینې منورې ته دا راله مدینې ته چې مدینې ته رالله رسول الله وته وی مسلمان رالی وی نه وی هجرت کونکی رالی وی نه وی سل رالی وی لوګی او تند اغشتی ما تاسو له راغلی ما چې ما سره لږ امداد وکړي دا د رسول الله د کورنۍ یو سړی و د هغه وینځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کورنۍ ته ووی د عبدالمطلب چې کوم اولاده وه چې دې ښځې سره دغه وکړې ښه چا وله جامې راوړې او چا وله پیسې ورکړې ښه غټه ګنډه یې وله تیاره کړه او بیا وله یو اوښ ورکړه چې زه دا ستا شو په دې باندې ځان ورسوه دې کې یو صحابي دی هغه راغی او لس دینار یې وله ورکړه وی دا لس دیناره والا او زما دا خط چې دی په مکه کې کافرو ته ورسوه کافرو ته او په هغې کې دا لیکلي د مسلمانانو دغه یې ورته کو حالات یې ورته بیان کړو چې هغه مسلمانان دا کوي او دا کوي او دا کوي دا ښځه روانه شوه دلته حضرت جبریل راغی رسول پاک ته وایي چې دقسې ساره چې راغلې وه هغه پلانی والا خط ورکړی دی او په پلانی ځای کې روانه ده نو رسول الله ورپسې څلور کسه مجاهد ولیږل چې منډه یې پلانی ځای کې به دقسې یو ښځی په اوښ باندې به سورئ ښځه د نور ورته څه مه وایې خو هغې سره یو خط دی هغه خط دی والې او که نه درکوو نو دغې ووهې سټي ووهې نو وی یقولو حضرت علی به وی بعثنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیږه مال رسول الله بعثنی اولیږه مال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام انا مالا والزبیر او حضرت زبیر لا والمقداد ابن الاسود او حضرت مقداد ابن اسود لا رسول الله زمو لیگلم حضرت زبیر ابن عوام مو لیگو او حضرت مقداد دای ولیگلو یو ځای کې راځي بل ابو مرصد غنوي بل صحابي د هغه مو لیږه نو دا څلور دي خو دلته درې رالل وقال او رسول الله راته ووی انطلقو زی انطلقو زی حتی تر دې پورې زی زی تاتو روزه خاخ چې تاسو ورشه روزه خاخ ته د مکې او د مدینې منځ کې خو علاقه د مدینې ده یو ځای دی روضه خاخ ورته وایي څه دولس دیارلس میله د دغه نه لرې دی د مکې نه حتی تر دې پورې تاتو چې تاسو ورشئ روضه خاخ روضه خاخ ته ما وې دا یو ځای دی چې هلته ورشئ نو فان بها په دغه ځای کې زعینتا یو سفر کوونکې ښځه ده په دغه ځای کې یو سفر کوونکې ښځه ده زعینه خپله معنا ده هغه ښځه چې د اوښ په کیجاوه کې ناستی د ښځو له کجاوه جوړه کړي په د اوښ په کجاوه کې ناست دی نو په دغه ځای کې یو ښځه دا سفر کوونکې ومعها کتاب او د هغې سره خط دی فخذوه تاسو والې دا خط منها د هغې نه خو دې ښځې ته څه وایې مه فانطلقنا موږ روان شو تعاده چې منډې والې بنا په موږ خیلونه اسونو زموږ زموږ اسونو موږ ځغلولو تعاده چې منډې وهلې بنا په موږ خیلونه اسونو زموږ حتی انتهینا الی الروضه تر دې پورې چې موږ راورسېدو روضې خاخ ته چې ګورو دلته ښځه ده فیضا نحنو پس ناګنه مونږه مخامخ شو بزعینت د یو سفر کوونکې ښځې سره ورته راکو شو فقلنا نو مونږ ورته ووې چې اخرج الکتابه راوباسه خط تا سره خط دی راوباسه فقالت نو هغې راته ووې ما معی من کتاب نشته ما سره اس قسم خط ما سره خط چرته دی چې تاسو یې راوباسه فقلنا خیر دلته لږ مختصر دی دویم جلد کې به تاسو ته راشي هغې لږ پوره تفصیل دی وایي موږ د هغې سامان وکتو په سامان کې پیدا نه شو ملګرو وی زمړه دغه وسره نشته دی خط علی وی ما وی چې رسول الله وی چې وسره شته نو څنګه نشته نو دا واپسې توره راوسته توره چې په خدای مې د قسم وی چې بربنډوم دی او دا جامې د نه وباسم دمکی ورکوي او یا به دغه راوباسي خط دا زناوره ولګېده دا کمسې نه ده په دې کمسې کې دا خط بند کړی دقه دغه نه راوسه د کمسې نه وی والی دا خط مونږ ته راواغشته ښځو هم دقسې پرېښوه دا خط هم رسول الله ته راوړه فقلنا مونږ ورته ووی لا تخرجن الکتابه خامخا خامخا ته به راوباسې خط او لتلقین الثیابه یا به ته غورځې د ځانه خپلې جامې جامې به وباسې فاخرجته نو دې ښځې راوویسته دا خطه من عقاسها د کمسې د هغې نه دا کمسې خلک دا سر کمسې کوي نه دې ځناورې په دغه کې دا خط دغه کړی و بند کړی و فاتینا به نو موږ راوړه دا خط رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې خط هم راوړو چې خط کولاو شو یو ښکلی صحابي دی بدری هغه د طرف نه دا خط و فیضا فیه ناګنه په دې خط کې مضمون دا و چې من حاتب ابن ابي بلتعه دا خط د جانبه د چا نه دی د حضرت حاتب ابن ابي بلتعه نه دی او چاته دی الی اناس یوې ډلې ته من المشرکین د مشرکانو غالبا درې کسانو نامې پکې وي الی صفوان ابن امیه و سهیل ابن عمر و اکرم ابن ابی جهل په نامه د صف... دا او دا درې سردارانو صفوان ابن امیه سهیل ابن عمر او اکرمه دا ټول بیا مسلمانان شوي دي من اهل مکه د اهل مکې نه الکه څنګه و یخبرهم او دی حاتب خبر ورکو دوی له به بعض امر رسول الله اسلام پاغه بعض کار د رسول الله دا که ستاسو خیال د مسلمانانو حالات ورته ښکاره کول نو دا جاسوسی شو کنه اصل کې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح د مکې دپاره تیاری کو چې مکه فتح شي او د هغوی دا خوښه وه چې دا حال دغه دی د مکې خلک خبر نی تیارې کاو کاو نو دی ابي بلتعه دا وروسته دا خبر را روانه ده دا ورته ولېږل چې یاره دقسې رسول الله ستاسو خلاف چې دی تیاری کوي خو هغه خط یې ورته داسې خط لیکه چې رسول الله ستاسو تیاری کوي او داسې فوج دی لکه کس سیلی داسې الفاظ لیکي لکه سیلاب چې رواني سیلاب د دې وجې نه ستاسو د دوی دپاره وس د دغه مقابلې وس هم نشته دی خو ځانونه پناه کې او ځانونه وساتئ خط لیکي هغوی ته ظاهر کې خپله دوستانه ښکاره کوي خو چې مضمون ته وګورئ ټول یرول کوي وایي د مسلمانانو نه یروي چې داسې فوج د پسې تیار کړی دی او داسې وسلې دغه کړي دي او ځانونه بچ کړئ د مکې نه دغه شی وځئ یخ چې دا خط راغی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی حاتب را وغوښته یا حاتب ای حاتب ما هذا داس دی ما هذا داس دی قال غوی یا رسول الله ای دا الله رسول لا تعجل علی تیزی مکوه په ما لږ دې خط ته خو ګوره چې دا ما پکې څه لیکلي دي انی کنت امرأ یقینا وم زه یو سړی ملصقا امسیا فی قریشن په قریشو کې ملصق یو ځای کړی شوی یو سړی د قوم نه خود یو سړی په یو قوم کې اوسي خو د قوم نه نی لکه مثلا ستاسو شینواری دی پریدي دي په دې شینوارو کې یو سړی اوسي خو د شینوارو نه نی یا سړی په اپریدو کې اوسي خو د اپریدو نه نی دغسې زه هم په قریشو کې اوسم خو خاندان خو مې له دغه نه نه دی که نه د قریشو نه نه دی نو زه یم یو سړی ملصقا چې زه یو ځای شوی یم د دوی سره د بار نه یم فی قریشن په قریشو کې ولم اکن او زه نه یم من انفسها د ځانونو د هغې نه د قریشو د خپلو نه زه نه یم او صاحب دا نن چې تا سره کم صحابه دي د دوی په قریشو کې رشتې شته دا هغه رشتو د وجې نه د دوی د مال هم خیال ساتلی کیږي د دوی د اولاد هم خیال ساتلی کیږي وکان من معک او دی هغه څوک چې دا تا سره دي من المهاجرین د مهاجر صحابهونه لهم قرابات د دوی رشتې دي به مکه په مکه کې او یحمون بها دوی ساتی په دا خپل رشتو باندې اهلیهم خپل بال بچ و اموالهم خپل مالونه نن که ماجر راغلی دی هلته رویرونه دی هلته ترونه دی هلته د تر زامن دی او زما خو هلته څه خپل شته نه فاحببتو نو زما خوښه وه اسفاتنی ذالک په هغه وخت کې چې فوج شو زمانه دا شی دا شی څه دی من النسب نسب چې دوی سره خو زما رشته نه وه نسب مې ورسره نو فیهم په دوی کې نو ما دا خوښه وه چې راشه لږ خط ورولېږه دا خط به زما د دوی سره یو احسانی او دا غ احسان د وجې نه به دوی زما د بال بچ خیال ساتي ان اتخذ عندهم چې زه ونیسم د دوی سره یدن احسان یحمون بها چې دوی ساتي په دې احسان قرابتی زما قرابت او حضرت وما فعلتو او دا کار ما نه دی کړی کفرا د وجې د کفر نه چې زه کافر ما ولا ارتدادا او نه د دې وجې نه چې زه مرتد ما او نه د دې وجې نه چې زه د مسلمانانو په کامیابی خوشحالیږم ولا رضا او نه د وجه د رضا کېدو نه بالکفر په کفر بعد الاسلام پس د اسلام نه خیر چې ختم وکتل شو د حاطب د حالاتو ته مو کتلی شو نو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام صحابه ته وی قد صدقکم دې سړي تاسو ته رښتیا ووی دې سړي تاسو ته رښتیا ووې خو بیا هم که ستاسو خیال یو اندازې پورې سزا یې ورکړه سزا یې دا ورکړه چې د ده دا معامله پټه نه کړه ښکاره کړه او چې ښکاره شو خو شرمېد که نه دا یې لږه سزا ورکړه خیر عمر خوم عمر دی قال عمر نو عمر وی یا رسول الله ای د الله رسوله دعنی پریدما اضرب عنق هذا المنافق چې زه سټ ووام چې زه ووام سټ د دې منافق دلته راته کلمې وی او په بند کې چې دی نو زمونږ رازونه کافرو ته بیانوي قال رسول الله ورته وایي نه دا ګورې بدري دی ښه بدري او چې کم خلک په بدر کې شامل شوي دي ګناهونه به کوي هر څه به کوي خو الله ورته معافي کوي انه قد شهد بدر دا حاطب چې دی حاضر شوی دی بدر ته وما یدریک او ته څه خبرې لعل الله شاید چې الله ان یکون اطلع هغه سر راښکاره کړي علی اهل بدر په اهل بدرو الله سر راښکاره کړي په اهل بدرو او داسې ورته ویلي ځای چې څه کوئ هغه کوئ ما درته معافي کړې ده فقال والله ورته ویلي دي اعملو عمل کوئ ما شئتم چې څه ستاسو خوښئ فقد غفرت لکم ما تاسو ته بخنه کړې ده سفیان وی سفیان په دې سند کې شته که نه د امام بخاري د استاد استاد دی وی زمانه بره سند څنګه د سفیان استاد دی عمرو ابن دینار په خپل زمانه کې ته د بزرګانو نه د بزرګانو نه لوی بزرګ دی د ده نه لوی بزرګ په هغه وخت کې نو د ده نه مخکې چې دی بیا حسن ابن محمد دی هغه د بزرګانو بزرګ دی د ده نه بیا مخکې عبیدالله ابن ابي رافع دی هغه بیا د بزرګانو بزرګ دی او په صحابو کې علی اخو علی دی نو دی وی فقال سفیان نو سفیان وی و ایو سندن او ډیر و ایو اسنادن او ډیر قوی سند دی هازا ده دا سند چې کوم د حدیث کې راغلی دی ډیر قوی دی و ایو اسنادن او ډیر قوی سند دی هازا ده سند کله قوی وي چې د هغې کې هغه کم کسان راویان چې دي هغه قابل اعتمادي